اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې دې ملاو شي د مؤمنانو سره نو قالوا آمنا بیا وي مونږ چې شي راوړل ایمان بیان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار غرض د شارح د نو دا خو یو خبره شو کنه دا خو استدراک شاد دی راغی چې راغی ومن الناس من يقول آمنا بالله ٹھیک شو او اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا بالله نو دا غي معال او د دې معال خو د دواړو څخه د دواړو یو مقصد دی نو دا څه تکرار شان تخکاری استدراک شان تخکاری د دې استدراک نه درې جوابونه دي اول جواب دی کړل انت نو مولانا انت صرف دا غي مقصد دا چې ومن الناس من یقول آمنا بالله مقصد دا چې آمنا بالله ایمان منګه راوړې ده په الله تعالی باندې یعنی باطنه نسی شو داغي او داغو نفاق کنه او ظاهرا څه شو ایمان صرف دومره خبره ظاهرا آمنا او باطنا څه شو او دلته کې مسله دا راوي دا لقل الذين امنوا دلته معامله د مؤمنانو سره او د کافرانو سره ذکر کیږي معامله د چا سره نو دا بیان د معاملې دی هغه صرف د دې خبره چې زموږ باطنن می ایمان دی نه په خلی هغه دی خو باطنن خو نفاق وکنه باطنن خو څه شو خدایي خو فکر دا وکنه چې زمونږ ظاهرا او باطنا دواړه څه شی دی ایمان حرام کې ظاهرا ایمان او باطنا څه شی او کفر نه صاحب نظری او دایمه کې دا فرق راغلی حاضر کې درا ختم شو دویم جوابدار دویم جواب چې دی نو هغه امام رازی رحم الله ور کړی دی امام رازی رحم الله دا جواب ور کړل چې وایذا قیل لهم امینو نو امینون مقصود هغه احداث ته ایمان دی څنګه او ومن الناس من یقول آمنا بالله التک آمنا بالله نه مراد احداث ته چا دی ایمان دی او د اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا چې کله ذکر شي نو دلته کې مقصود احداث ته چا نه دی کنه د مقصود احداث ته چا نه دی بلکې معامله ده د مؤمنانو سره معامله ده چا سره ده نو هلته کې مقصود څه شی دی احداث د ایمان دی او د دې قرینی سوري نو قرینه دار وای چې دی وای منځار کې احداث د ایمان کړل قرینه په دې باندې دار کنه چې دا په خلی عمل نه خواږي اسیم وي ناغي وینا ته ضرورت څو څنګه دا په خلی عمل نه لفظ خواږي اسیم وي نو د وینا څه ضرورت چې ومن الناس من یقول آمنا خود آمنا نه مقصد دا غي څه شته دي احداث ایمان دی چې د اخلاص ته زمون په زونو من د خالص اعتقاد نه دالیږي آیو کنه اسی آمنا خواږي اسیم وي کنه نو بیا د هغې ته خو مسلمانانو ته هم پته وه چې دي امنا ټکې وایي مسلمانانو ته هم پته وه چې دي کوم لفظ وایي امنا لفظ تاسو پوه شوي او دویمه دا ده که نه دویمه خبره دویمه دا ده چې وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کله چې خپل رؤسا او خواته لاړ شي او د خپل رئیسانو څنګه ته لاړ شي نو دې څنګه لفظ بیا هلته کې وایي ان معکم انما نحن نو هلته کې دا خبره کوي چې موږ د زړه نه چا سره یو تاسو سره یو هلته د زړه خبره کوي که نه نو چې هلته کې د زړه خبره کوي نو په کار داره چې مؤمنانو ته هم دا خبره کولی که نه چې دا د هغې مکمل ضد شي یعنی کله کافرانو څنګه لاله شي کنه مولانا نو الته قالو انا معكم انما نحن مستهزئون الته د زړه خبره کوي کنه کوي نو دا ومن الناس من يقول آمنا بالله الته کوم د ایمان نه پکار دار چې دا غزړه خبره وکي چې موږ د زړه ایمان راوړل ځکه چې دا دغه مکمل ضد شي دا دغه مکمل ضد شروع دا تو خبره دا قرینه په دې خبره دا ځواب په دې قرینه چې ومن الناس من یقول آمنا نه مراد د دې اخلاص دی چې موږ ایمان راوړل د زړه نه دروغ وای کنه خو دی وای چې موږ د چا نه راوړل د زړه نه راوړل لهدا د دې او د هغې په منځ کې څه راغی سره مونږ چې تاسو پوه شئ کنه دا بیان دی د دې د معاملې مال مؤمنین سره مې غرض د شارع څه شری مې غرض د شارع دا پر سوال لچ دا خو څه کاری کنه څه تکرار شاندې دا تکرار نه نه سو جواب وشو دوا انت کې خدا خبره چې په زړونو کې نفاق او په ظاهر کې څه شی ازي وي چې موږ د په نو هغه خبره وا او دلته معامله د چا سره ذکر کیږي او امام رازي رحم الله سو فرمایل چې نن ته کې احداث او اخلاص ته ایمان څه شی مقصود دی څو قرنې ور باندې وي دوه قرنې ځکه دا خبره خو اسی مای د پنو ولې وی بیا چې موږ ایمان راوړل دا مسلمانانو تم پته و چې دی وای چې موږ ایمان راوړل خدای چې وینو مطلب دا چې موږ د خالص اعتقاد نه لګیږي دا مقصد یو قرینه دمه قرینه را چې رسو شیاطین خبره ذکر کیږي نو هلته خو د زړه خبره کوي که نه نو هغه ما قبل ځای کې هم دی وایي چې د زړه نه مونږ ایمان راوړی او دا روسو وایي د زړه نه تاسو سره یو نو هغه به د ده مکمل ضد هله شي چې هلته کې څه شی واغستلی شي اخلاص بیان دی نه معاملې د سره د مؤمنانو نه او د کفارو نه وما صدرت وما صدرت به القصه هغه چې د وړاندې نه کوم واقعیا تېره شوې وه ما صدرت به القصه هغه چې د وړاندې نه کوم واقعیا تېره شوې وه فمساقه لبيان مذهبهم دا غي سوق د بیان د مذهب د دې د پاره د دې مذهب دا کنه چې ظاهرا به سي امننا ازره کې څه شو اخو دا او تمهید د تمهید د غي د نفاق فلیس به تقریر دا تقریر نه دی روایت شری چې ابن ابی او داغه اصحاب استقبلهم نفر من الصحابه صحابه کرام را روانو فقال لقومي قوم ته انظروا ګوره زسنګ رات کوم دا صفحه عام کوم تاسو نه وی دا بیوقوفان نه دي دا مسلمانان وې دې پیګی نه وې څنګه د ناراض کوما نو فاخذ بيد ابي بکر ابو بکر عمر او عثمان اغي او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ وې دا را روانو کنه دا څه شو دا زما په خیال حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې نو خدا درې را روانو نو وی ته درګه دا صفحه زک څنګه رات کوم یرا تا ګوره نو لا اسی زب بی غیرت شانتی سړیو غیرتی کافرم نو غیرتی کافر دی ته وچ وینا مانم په سر څه چې کوي زیاړو مانم دا غیرتی خدا غیرتی نو داسې شو د بے غیرت شانته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاسی 1900 وی مرحبا بالصدیق سید بنی تمیم وی مرحبا بسید په خیر را لی ابو بکر صدیقہ نو دا مرحبا نه دی مرحبا دا اسم مکان دی دا منصوب دی بنا په دې باندې چې مفهوم کرته یعنی اتیت مکانن رحیبا اتیت مکانن د واسع ځای ته رالی یا مرحبا دا مصدر دی رحبه رحمه حالت هغه به ته کټ کې نه دا به شي چې دا برابر مصدریت ولا شي بیا منصوب به بالصدیق یعنی وهو الصدیق او هغه صدیق ته چې چاته یم چې په خیر راغلی نو هغه څه شی دی مراد زما دا غنه څوک ته وای صدیق ته چې هغه سید د بنی تمیم دی شیخ الاسلام دی ثانی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار هغه سره په غار کې الباذل نفس ځانه باذل د خپل نفس او مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په امر مبارک ثم اخذ بيد عمر د حضرت عمر لا سیونی صفقال مرحبا بالسيد بني عدي بني عدي دا په سید باندې دي څه شي په خیر راتلی چې قوی دی په خپل دین کې او باذل نفسه او مال ول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لا سنی فقال مرحبا بابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم غتنی دا زمم دی سید د بنی هاشم دی ما خلا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول کریم نه علاوه د بیا سید او سردار دی فنزلت هذه الايه نو دا آیات شي شو نازل شو و اذا لقل الذين امنوا قالوا آمنا دا وې دې پس منظر کې نازل شي مولانا دا کومه خبره چې ذکر شو نو دا جبه شان دی سند دی هغه دا چې کلبی او دا ابي صالح عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت دی او حافظ ابن حجر وای ابو صالح پکې ضعیف دی او دا کلبی پکې متهم بالکذب دی او دا سودی صغیر دام کذاب دی نو وای دا سلسله الکذب ده یو سلسله الذهبی او دا سلسله التشیرا دا دروغ یو سلسله الکذب وتا وایا دا یو سلسله الذهبی یو سلسله الکذبی دا سلسله الکذب دوی ټول سی خرافات نو ما تاسو سره مخکې نه ویلی کنه چې دا بیزاوی رحم الله د سمره لوی مقام چې لري نو نور علومو کې خو یقینا لري خو په باب د احادیثو کې د دومره اهمیت نشته احادیث کمزوري راوړي دا کم چې راوړل شو کنه نو په دې کې ابو صالح دی سودی دی او کلبی دی دا درې واړه چې شعر دوی نو وی سلسله د دروغ جمع شوی دا ابن حجر وی سلسله د چاره وی د دروغ یو سلسله الذهبی کنه ایو نافع عن ابن عمر عن رسول الله سلسله د ذهب وی کلا او کلا کلا سلسله د چای دار دروغ نه دا کله چې تا هغه سره مخامخ شنو بیا به دا څه قسم خبره کوي ټیک شو مولانا نو دا په صغیر تکلم سره ماوي او کدا په صغیر خطاب سره شي لقیته و لاقیته شي نو بیا به د یقال په دې تقولی تقول تبا وای چې لاقیته لاقیته لقیته ها ولاقیته نو بیا په هغه صورت کې یو قال لفظي که په هغه لفظ کې بیا تقول لفظي ځکه دا روس چې خطاب دی نو بیا تقولم څه پکارو کنه د خطاب سره پکارو واستقبلته اتو سره مخامخ شي ومنه او د دین دا سره نو پته دا سلګي مولانا چې دا لقیته لاقیته دارستو اذا صادقته واستقبلته ټکه چې وای نو پته لګي چې دا لقیتو لقیتو لاقیتو نه دی دا خطاب دی نو چې خطاب شي بیا یو قال نه دی پکار ها بیا څه شي پکار دی تقول ومنه د دین دام دی القیت ومنه او د دین د القیسو اذا تر کله چې ته او غورځای نه د سی بوای نو ګور هغه دا کنه چې کله یو شی ته غورځای نه دته ولې القیسو ځکه لقا خو د مصادفت نه کنه وای ځکه چې ته یو غورځای نو بل کس پر شي راوچت دیږي کنه هغه سره ملاقات راغی کنه تا خو غورځاو ها خو هغه بل کس شي شو کنه ابل کس را اوچت کتا خو وغورځاو خو هغه بل کس څه شي کو را اوچت کنو د حواله سره بیا څنګه لفظ ذکر کیږي القیتو دویم اشاره دي ته کچ القا یلقی القا دلته کې رچا د پاره دی د تفسیر د پاره دا باب کله د تعبیت د پاره کله د تفسیر د پاره دلته رچا د پاره دی القیتو د تفسیر د پاره دی لکه دی فإنك تاب غردول داغي جعلته